نور الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما یو تسلسل زمونږ روانو د صحابه کرام سره متعلق پای کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارکي یو څلور شپږ بیانات شوي دي میز میز کې داسې بعضې حالات او واقعات راشي چې د هغې د وجې خپل تسلسل بیا پاتې شي تیر جمعه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې غیر مسلمو کومه ګستاخی کړې وي هغه سلسله د وجه زمونږه زړه سلسله پاتې شوی و او نن شاید بیا غوځي اسلام او مسلمانان هر وخت پکارداري چې دی بیداری دینی تور او خيار وی چوکس وی او هر هغه سړی چې هغه اسلام باندې سيتراز کوي سګزار کوي چې دا غي د پاره دې سره صحیح علمی جواب موجود دی دا یو بدقسمتی ده چې زمونږه اکثر او بیشتر خلک یو خو د فتنو نه واقف نه چې اسلام کوم لو کوم فتنو سره مخ دی دی وخت کې یا مخ کې زمانه کې یا نور صدا سي واقعات دي چې اسلام دا غي په مخ کې هغه تخته مشق جو کړه دی وې تر آزاد کړي دی دویمه مسله دا می ک چاته واقفیت راوم شي ناغله صحیح جواب نور دی هغه کې محض جذباتیتی د عقیدت په بنیاد باندې یو څه ثابتې د عقیدت په بنیاد یو څه ثابتول دا لاغي کیږي او لاغي تسلیمول شي چې یو سره مسلمان دی چې یو سره مسلمان نه ناغا دا جذباتي خبره نه تسلیموي په دې وجہ ضرورت د خبره ده چې اسلام باندې کم غټ غټ اعتراضات راځي یا د هغه خلاف کم بغاوتونه کیږي چې هغه بغاوتونه هغه اعتراضات هغه نه امت مسلمه واقف شي او بیا دا چې دا غي درست جوابات هم معلوم کی دې سره یو درېم خبره چې هغه ډېر اهم دا غدا ده چې زمونږ د مسلمانانو نن اسلام سره کا وابستګی ده نو دا بدقسمتی ده چې ډېر خلکو هغه له او سیاسي رنگ ورکړل د سیاسي وابستګۍ د وجې یا یو خبره مني یا دا غي نه انکار کوي حال داري چې د اسلام قائد د اسلام عبادت د دې رسومات د دې ثقافت دا سره سیاسي سيزونو پابند نه دي یو سره کدا غ تعلق هر مکتب فکر سره دی کدا غ تعلق اسلامی هر مذهب سره دی او که د هغه تعلق هر سیاسي جماعت سره دی پکار دا دی چې دین هغه د هر سنا بالاتر په سوچو کې غور وکړي د دینی مسائلو نه سیاسی فائدې غستل دا هم ډېر ناکار حرکت دی دینا سیاسی فائدې غستل دی بګار دا یو سو بنیادی تمهیدی خبره وي دې لپاره چې رستو زه سره يم چې پای پوه شي تاسو مسلمانانو دا یو اجماعي عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی پدې کې د چا مسلمان قابل ذکر مسلمان اختلاف نشته البته سباز مسلمانان داسې دي چې هغه د نبوت د اجرا قائل دي ایزان ته مسلمانان هم وایي او زنن خو نه خو ان شاء الله بل سو نشست کې بعد هغه نشاندهي وکم چې ډېر داسې خلک شته چې هغه د ختم نبوت منکر دي او د مسلمانانو په ګروپونو کې دي او هغه ته خلک ډېر ویل وی خلک وایي اولیاء تسلیمي صوفیاء تسلیمي بزرگان دین تسلیمي سوال لای چې کبل فرض نن یو قادیانه یا یو بل سره چې هغه د اسلام خلاف بغاوت کی د ختم نبوت نا کافر دی اخر دغه سره چا چې د ختم نبوت انکار په بل رنگ کې کړی دی او هغه ته صوفي وي هغه ته د مسلمان ویلو څه دلیل دی خدا لکه نه ځکه خبره ده د ته خلک نه ډینګي اسه چغې ډېرې وي حصول لای چې کله یو قاعده کلی راشي بیا د هغه خلاف کول جایز نه دی دا یو کلی قاعده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او دا کلی عقیده را چې د عقیده خلاف چا کړل نه مسلمان نه دی دې کې دویمه خبره نشته رمضان نمخ کې دې موضوع باندې ما سو بحثونه کړو ختم نبوت باندې ما سو بحثونه کړو او بیا چې کوم خلکو د نبوت خلاف کې د ختم نبوت خلاف کې بغاوت کړو په کې د وته کسانو تذکرہ ما کړو تفصیلی اولنې پای کې مسلمت الکذاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې پیدا شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو هغه د پیغمبره کل کر اظهار وکړ اداړم باندې سړی دی چې صحابه کرامو هغه ته کافر ویلي دی او داغه خلاف فوج کشي کړي دا هغه ملک لري دا د سرکاري سطح کارونه دي عوام له دا لاس کې غستل نه دي بګار چې دې ته پته ولګي چې فلانه کافر د رزبه مړ کوم استا کار نه دی زموږ دی بل کې دا یو مسله ده چې دی هر سړی شریعت د خپل مزاج مطابق ګوري شریعت د خپل مزاج مطابق نه مسلمه الکذاب ډیر د مخ کې نه د نبوت دعوه کړې و لیکن چا صحابي داغه د قتل کولو کوشش نه وکړي ترکنه پوری چې سیدنا ابوبکر صدیق او نور صحابه کرامو دا خلاف فوج کې شروع کړو عدل دا حدیثونه مباینه وا چې مرا منکم منکرن فلیغیره بیده یو سړی چې منکر ویني د پخپل لاس منیږي او چې په لاس یې نشي منې کولی نو په خوله یې منې کړي او چې په خوله یې نشي منې کولی نو په زړه کې دی ورته بد وایي دا حدیث به خلق تا ته بیا بیا پیش کوي دا لوی جهل دی چې سړی د خپل طبیعت مطابق ته حدیث تشریح کوي دې حدیث خدا مطلب نه دی د دې حدیث مخاطب محدثین تو ګورا آیا هر یو سره دی ان آیا هر یو سره د دې پابند دی چې په دې حدیث باندې عمل کوي دا خو دې ملک یو جماعت اسلامی او چې دا غي خیال لا او چاو د دې مخاطب هر هر سره دی ادا سی لوی فساد پیدا شو لوی لوی مصیبتونه هغه پیدا کړو اگر چې اوس سراج الحق سیف دی دی اوس یو ټرن نغست دی د مخالفت کوي پکار راي چې دا د دین مسله ده د دین معاملې خلک د محدثینو نزد کوي د فقهاو نزد کوي دلته کې هر سړی نیم مولا دی بس حدیث وي چې چا پتا سو کې د برای سکان وی په لاس ته منی کې دی زه په لاس باندې کوم چې مړ شي بیا شهید شو لکه دې مخاطب ته نه ته دې مخاطب سټیټ دی ګورنمنت دی هر څړې خو نه دی که څوک وي چې هر څړې مخاطب دی ناغیوی خپل دایره اختیار کړي زمونږ دایره اختیار زمونږ کور دی بل ځای نه دی هر هر سړی د خپل کور ذمہ دار دی او کور کې دا غي اختیار چلی لیکن دا هم یو حقیقت دی چې نن سبا د باز خلکو په کور کې مختیار نه چلی هغه خپل بچی ته نشي ویلې چې ته دا ګناه مګو او کوي ورته ناولې هغه بچی د مرې نشي دی واغله سپې وسور کی پیغمبر دا څه خبرې نه کوي چې هغه قابل عمل نه دا حدیث خو ناقابل عمل دی د هر سړي لپاره هر سړی په عمل نشي کولای داسې داسې اولاد شته چې پلار دا غیبه کې ګلون نشي کولای دا غریب خو بیا بی دینه شوس دغه حدیث اخر کې دام دیګن چې سړی پلاس نشي منې کولې پخلې دی وای پخلې نشي ویلې نه بیا دې پزله کې بد وګوري او دا زړه کې بد قتل د ایمان اخري مرحله نو مطلب دا چې دا امت ټول په دغه مرحله کې مبتلا حدیث سره زمون خلکو دا لو وګړي د حدیث دا مطلب نه ده سرنا د دې مخاطب حکومت دی حکومت لدا پکار دی چې هغه اداره جوړ کړي او پاغه ادارې کې د هر فرد کار دی چې هغه امر را منکم منکرن فلیغیره به راغی کار دی د سټیټ اختیار لاس کې واغست نو زمونږ د جهاد غوندې د اسلام تقریبا شپږم رکو نه بدنام شو دی وجه هم دغه مونږ به ډېرې چغې والې چې دا مکوي دا سیز دا مکوي نو مونږ ته وی لا د جهاد منکر دي د جهاد منکر کافر دی الله بنده د جهاد نه انکار سو کولی شي د حدود او نفاذ د شرک په جبر باندې منې کول دا د حکومت کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه کې کله موجود او دیار لس کاله د پیغمبره کعبه کې بوتانو کنو خلیل مالی شمرا ولې جواب وکړي صحیح چا وو بګي هغه طواف کو دا کعبه کې نه کو مکی جون کې به طواف کو دا کعبه کې نه کو کوي بوتانه ورنور کو حکومت نو دا ډېر پوهه خلک راغلي ډېر لوی موحدین راغلي دي د رسول الله نه دوه ګوتې پور دی نعوذ بالله من ذلک ادا د ختم نبوت چغه وای ختم نبوت خو مفهوم دغه دی چې زه سیوا د رسول الله نه بل څوک رسول الله منم نه او تاج د هر عالم خبره خو دا د پیغمبر دین نه و چې زه دې کمزور یم خیر د اختیار دري زه مړ شم نه شهید بشم دا د پیغمبر دین نه و دا زموږ د خلکو ذهنیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اتکال پس چې کله مکه فتح کړه دیار لس کال دغه شو اتکال نور یویش کال پس چې مکه فتح شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اختیارو نو هغه دا هم وایي چې هر سړی دې په خپل دایره اختیار کې وکړي او دایره اختیار وویل درته ما چې نن سبا یو پلار خپل بالغ زوی ته څه نشي ویلی لګاو په پوزه باندې مچ نه پرېږدي خپل دیر اختیار سره دیو کی کمنې کولې شه پلاس کشر دې ودرې سره پیړې دیو په خلوی منی کی حکم الفرض دومره کمزوري شوی دی چې نه په خوله ویلی شي او نه په لاس باندې ګولی شي نو کم سے کم هغه عمل ترې په زړه کې بدو وي د بیا وی وذالک اضعف الايمان دا د ایمان کمزورې حیثیت ده د دې سړي ایمان ډېر کمزور دی پدیم نه پوهیږي خلک پوهیږي په دې نه چې د هر چا خیال دا چې دا سړی د ایمان ډیر زیات کمزور دی یعنی بس کفر ته نږدې دی الله د حدیث دا مطلب نه دی ایمان دوه قسمه دی یو هغه ایمانی چې دا غي تعلق د انسان عقیده سره او یو هغه ایمانی چې دا غي تعلق د انسان ظاهر سره یعنی د ایمان دو رنگونه دي د یو رنگ تعلق عقیده سره دی د یو رنگ تعلق ظاهر سره دی قران مجید کې مانزه ته ایمان ویل دي وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم الله دا سره دی چې تاسو منځونه برباد کړي کوم خلکو چې د تحویل قبله نه مخ کې مونږ کړه او قبله ته نه پاره اعتراض راته چې دې مونږ نه شو برباد شو قرآن فرمایل نه نه دي برباد ځکه تر دغه وخت پورې الله سنوي شریعت نه را لګلې نوې شریعت ادار راغې چې فول لوجهک شطر المسجد الحرام استامخبا خانه کعبه دی په دی وجه مخکې چې کوم صحابه کرام منځونه کړی دیږي یا وفات شوی دي تللی دي نو ما کار الله لیدی ایمانکم الله تاسو منځونه برباد کړی اشره ده ایمان یو عملی یو ایمان اعتقادی خدا کم حدیث چې مونږ وایو چې ذالک ضعف الايمان دا ایمان اعتقادي دی او ایمان عملی دی ایمان عملی دی یعنی دې سړی کې دا عملی کوتاهی ده کمزوري ده دا مطلب نه چې زړه کې ګنده ایمان کمزور ده پورا ده لیکن دې غریب عملی طور کمزور ده نو عملی کوتاهی خو مونږ ډیر شي څوک نسوار چې یو څوک سیګریټ کوي یو څوک غیبتونه کوي ټول ملي کو دای یعنی نهین المنکر چې یو سړی په خپل لاس نشي کوله په خوله یې نشي کولی او زړه کې ورته بد ګوري نو دا عملی کوتاهی ده دا کوتاهی دا نه وي چې ګناه ده سبب سره ده د کمزوري ده نو بار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ده خاتم النبیین خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو په آخر کې راتلونکی دا زموږ د عقیده خبره نن د دې مباحثه د کولو سہاجت پدې باندې ده چې سرواله پس دلته کې د ختم نبوت باره کې یو جلسه کې دونکې ده اگر چې هغه یو سیاسي جماعت لانچ کړي راغی یې کوي خو اصولی طور ما اول تا ته ویل چې د دې عقیده تعلق سیاست سره نه دی که څوک د دینا سیاسی فواید کېش کوي نا غلط دی او که څوک محض په دې وجہ شرکت نه کوي چې دا زما جماعت نه دا غلط کوي دا زمونږ د ایمان مسله ده بارکه هغه خو هر څه چې کوي کوي وا مونږ شرکت کوو یا نه کوو هغه ځان له خبره ده خو زما ذهن کې چې دې باب کې سری ما برزم سید آباد کې مرګرو ته ویل چې یو پروګرام داسې جوړول غواړي چې دا نوې نسل په دې باب کې پوهه کړي شي هغه په تقاریرو نه کیږي چې سړی اسې جذباتي تقریرو کې او د زنده‌باد او مرده‌باد چغه وایي په دې کار نه کیږي زموږ همیش د پاره دا مسله ده چې موږ له سو کېله راکی کنه زموږ د هغه مغز سره سکار نه موږ پوستګي خو پوستګي خړل نه دی بګار مغز خړل بګار دی یعنی کوشش دا پکار دی چې خپل نوې نسل د دې خبر کړي شي چې دا څه شی دی ختم نبوت څه شی دی د دې تقاضا څه ده قران مجید او احادیثو کې د دې څومره ذکر دی اسلام کې لومبنه فتنه کومه پیدا شوې ده او صحابه کرام لومبنه د کومه فتنې جواب کړو بیا په هر هر زمانه کې کم کم علاقه کې کم سړی د پیغمبره دعوه کړی دا کیسه نه دی دا مستقل فنی تحقیقی تاریخی مواد په دې پیش کول وګار دی هغه چې شي بیا دا غې نرستو دا قتل پکار دي چې پاکستان او هندستان کې د ختم نبوت خلاف کې سوک سوک لګیا دي اغي د کم کم زنه لګیا دي دا غي سورس سری زمونږه چې کوم میډیا دا بل خصوص ټي وي په ټي وي باندې راغي کم کم ځای کې اثر نفوذ دی د سار نه تر ماښام پورې هغه څنګه لګیایي دا غي شکل شباهت څنګه یې اسره پلاس کې سي هغه خلکو ته سخی د دینا نوې نسل روش راس کول وګار دي دې سره چې کم ډیر هم خبره دا غدا ده چې قران او حدیث کې هغه کم کم زې تحریف کړي چې دا غینه ثابتې چاو نبوت سم جاری ده دا علمي بحث دی زمونږ خلک د دې ټولو بحثونو نه سترګې پټي د شترمرغ غوندې شترمرغ باندې کې دا مشهور دا چې کله هغه محسوس کیږي سیلاب را روان دی سیلې را روانه ده هغه خپل سر شګو کې پټ نور خا پورا پلنی نا سیلې چراشي نه په مخوالي وس ویر غړي مړ شي زمونږ د خلکو دا کار دی شتر مرغ په شان دی سر شګو کې ورګړل دې کار نه کیږي مونږ به بار بار چې وایو چې او غلام محمد قادیانی کافر دی دې نه څه نه جوړي هغه ویلي سړي دا کتابونه سړي هغه کم کم ځای کې دوکې کوي خلق سره دا کم چې نن دعوتونه ور کوي خلق ته د ختم نبوت والله دې تم پد نشته د دې وجنه مونږ د ښکاری را چې دا خلک ما سیاسي فائدې کېش کوي ورنه مساجدو کې په دې باندې کار پکارو مدارسو کې په دې باندې کار پکارو ختم نبوت زمونږ د ایمان حصہ دلته کې یو سیاسي ایشو جوړ شوی دی ودا سیاسي ایشو نه دی جوړول بګاس 1974 کې چې کم تحریک د ختم نبوت چلیدل دی هغه زما طالب علم اخیری کال دی پاکال ما دور حدیث کو او پاکال د مرکز راجا بازار کې د شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه دارالعلوم تعلیم القرآن دا ټول واقعات ما په خپل سترګو لیدلې دي تحریک شروع څنګه شو مسلمانان څنګه جمع شو پدې کې د چا چا سمره حصہ ده اټول مقررین واته معلوم دي شورش کاشمیری نو اخلي تر شمسی پورې او د یوسف بن نوری نواله تر شیخ القرآن غلام الله خان پورې اټول ماته یاد دي دا شیخ رشید دا کم چنن سمنډي وای راوي د پای کې چې کم کردارو واقعي داغه مثال نشي پیش کړي او ماویل زموږ د خلکو سیاسي وابستګي ذوالفقار علی بوټو دا خلک ارسه چې وای وای وخت لیکن دا یو تاریخی حقیقت ته چې داغه سړي په دور حکومت کې قادیانانو ته غیر مسلم اقلیت ویل شوی او داغه د نجات باعث کې جوړیږي شاید چې دا یو مسله جوړ شي لیکن زمونږ د خلکو څوک جمعیت کې دي څوک جماعت کې دي هغه مسلمان نه غني سره دا غ سيزونه دي کم نه چزو منقبض مالته الټه راځي چې سره مسلمان دی هغه د مسلمانانو سره خدمت کړي تولې دا غ نه انکار کوي سیاسي اختلاف ورچا سره دین د سیاست باندې مو قربانه ده ختم نبوت زموږ د عقیده مسله ده بشک لیکن د دینه سیاسی فواید ما اخلي چې زه د چا خلاف کې لګیا کېږم دا نوم ورکوم چې زموږ جلسه د ختم نبوت لپاره ده بشک وی دی د ایمان اواز چې سو کین مونږه داغه دست بازو به ان شاء الله لیکن موږ دا اجازه چاره نه ورکو چې هغه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم سیاستونه چمګو دي ډیر شی وشو دا خبره دا یو ورځ نه بل یو خبره تاسو هم ذهن کې واچوي تاسو د حکومت نه سم مطالبه کوي د اسلام نفاذ وکي ټول لاوي نه زمونږ مطالبه دا را چې حکومت د اسلام نفاذ وکړي صحیح مطالبه غلط نه ده زه یو بل تاسو هم کوم چې د اسلام هغه مسائل چې دا غي تعلق زمونږ ذات سره دي کومګه هر یو سره خپل عمل خپل عقیده سم کو او هغه 98% اسلام تقریبا مونږه په خپل ځان نافذ کو نو د حکومت نه مطالبه و صرف د 2% اسلام شي زکه تاسو کوم چې سار سمره کسان مونږ کړي ما خیال نه چې نیمو کسان نه وسیوا نه کړي پټیم چا کړي بیا جماعت سره سمره کسانو کړي آیا دا نفاذ د حکومت کار نه چا ولرګې را لیو تا ورا پاسې چې مونږ لړ شو دا یو تپوس رښتیا ویل دا د قران او د سنت حکم دی آیا حکومت به تعالی دینه منی کوي چې دروغ ونوي دا د حکومت کار نه دی دا خو د هر انسان خپل ذمہ داری ده چې دی صادق شي کاذب دی نه د حکومت نه زمونږ مطالبه صرف دوی او د هغه ذمہ دار دي یو دا چې امن او امان بحال شي دا د حکومت ذمہ داری ده ادویم دا چې د حدود او نفاذ دوی شي حدود سودی غلا دا قتل له بدکاری ده ډاکه ده یعنی سلور دغه سيزونه شو یو پینځم دا 2% هم چې ما ویلي د اسلام دا ما ډیر ویلي دا څه پوینټس کې راځي اوس په کار دی چې اسلام د کم چې زه مخاطب یم د دې باغې په خپل عمل وکم کړ او د کم چې عوام مخاطب دی پاره سو کامل نه کی حکومت نه مطالبه کوي چې موږ له اسلام نفاذ وکړو کم ځای وکړي حکومت د اسلام نفاذ نشي کولای هغه د حدود نفاذ کول شي د حدود نفاذ مختصر سیز دی خو هغه که هر یو سره پوي چې وایي زب قتل نه کوم زبا بدکاری نه کوم زبا ډاکه نه کوم دا حدود نفاذ هم ختم شي تقریبا د وینا مقصد دا دی چې زمونږ خپل کم انفرادي ذمہ داری را موږ نه پوره کوو خبره راغله اصل که مسلمانان خپل انفرادي ذمہ داری پوره کړي نو اسلام اسلام نه او چې خپل انفرادي ذمہ داری نه پوره کړي نو اسلام ناراضي اسلام په زبردستۍ نه راځي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی د دې لپاره د انسان په ځل کې دلته تقوا پکار ده للهیت پکار ده د الله نه یره پکار ده یو سړی چې داغه ایمان دای چې کزه هر ځای يم نو الله ما ویني او الله په ما قادر دی هغه متصرف دی سوال نه پیدا کیږي چې دا ګناه څخه کارو زمونږ باندې چې کوم اصل ذمہ داری دا خپل تقوا ده په دې باندې موږ پېتا او یا کال ضایع کړل په دې وخت مزه آګه پکار دی چې هر سړی په خپل ځان په خپل اسلام نفاذ وکړي دا سلور سيزونه دا حکومت ته پرې ده د حدود نفاذ انسان نشي کولای په خپل نه د قتل نه د بدکارې نه د جوارې نه د غلا نه نشي کولای او امن او امان دا د درې مسائل حکومت ته پرې ده بهر کې اصولی خبره کوم چې مونږ شروع کړې ده د ختم نبوت هغه باره کې ان شاء الله خپل مرګورو سره سوچ صلاح کو او بیا کوشش دا کو چې یو داسې وخت هغې لپاره تعین وشي چې پای کې ګڼ تعداد سره خلک کېناستی شي کوشش به دا کو چې موږ خپل جماعت کې وو هغې لپاره سیاسي میاسي رنګونه نه ورکو دینی رنگ کې موږ لا دینی معاملات حل کول رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی څنګه خاتم النبیین دی هغه سره یو اخر کې حدیث ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انبیاء علیهم السلام د دې مثال دی او آبادی دی چې هغه د خختو جوړي تمثيل له دا باندې جوړو پورو لیکن پدې کې د یو لبنه لبنه باندې خخته اینټ دی وی خخته ځای خالو یو ګډ کې یو ځای خالی دی آباده جوړ دی چا تر څه بشتا څوک چې راځي تماشه کې هغه وی ډېر ښه آباده دی خو کاش دا یو خخته په گیم لګېدلې ونوس ډېر مزیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا تلک اللبنا هغه اخري خخته زیم ادا کوم آباده چې د سیدنا آدم علیه السلام د دور نشورو او تر اخره را رسید پای کې آخري نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او داغه حیثیت تمثيلي طور رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خخت سره ورکړل مقصد دا دی په دې کې د چا د ګسړې دوه ضرورت نشته چې سړی راځي په دې کې د خامخا نه وځي چې رجیز نبی ما غیر تشریح مخ نبی سوال پیدا کړي دا حدیث کتا ته یاد وینې ان شاء الله تا وې څوک نه گمراه کوي دا صحیح ہے نو حدیث ته 100% کرا حدیث ته پدې کې صدو ډیر علم ضرورت نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال یو آبادی سره ورکو چې آبادې دې د یوې خخت ځای پکې خالی دی ار سړې وی چې کدا خخت پکې وې دا به پوره شوی دا آبادې نو فرمایي انا تلک اللبنا هغه اخري خخت زم دې کې د بل چا د داخلي دوه زه اوس نشته دا د ختم نبوت بنیادی عقیده ده ان شاء الله زه ذکر کوم چې د امت کې ډیر داسې خلک خلک شته چې تاسو صوفیا غنئ بزرګانې غنئ د ډیر شي سيزونو بانیانې غنئ چې دا شی کړو دا کړو او هغه صاحبان چې کوم دې د ختم نبوت باغیان دي دا په ډېر خلکو بده لګي دا خبره او چې کله زه وکم دا خبره ان شاء الله ما ته وایي دا کافر دی دا به وایي ما ته خو دا د هغې د کتابونو نه تا ته وښیم چې دا خلک د کومې ګنده عقیدې مالکان دي زمونږ د بحث کې یو ضروری خبره دا هم ده چې زمونږ صفونو کې کم داسې خلک دی چې هغې دا قسم بکواس کوي په دا زمونږ خلکو کې دا موجود دی هغې دا قسمه خبرې کړې دي کتابونو کې لیکلي دي کتابونه ما سره شته دي اهم خبره ده دا زمونږ ایمان دی الله دې مونږ له په ایمان باندې مرګ راکړي او الله دې مونږ ټول آخرت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې د لاندې زموږ حشر وي اقول قولي هذا استغفر الله لكم